هغه کسان چې د خپل پرجونو حفاظت کوي چې ځان د زنانه ساتي اوس دلته هغه قواعد ذکر کوي چې پاغه سره سره د زنانه بچ کیږي یا مخ کی صورت کې هغه صفات ذکر کړل چې پاغه باندې ځان مزین کول پکار دي نو دلته هغه صفات ذکر کړي چې هغه نه ځان پاکول پکار دي یا مخ کی صورت آخر کې ویلو وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الله نه معافی وغواړه او توای چې په ما رحم وکړه نو دلته اوس د معافای نمونی ذکر کئی او د رحم نمونی ذکر کئی یا مخ کی صورت کې استهزاء د منکرینو ذکر کړه چې فتخستموهم سخریا ندل ته اوس دا غي بدنامه ذکر کړي چې هغه کومه بدنامه لګولې و هغه بدنامه ذکر کړي په دې صورت کې ځکه دا صورت د مخ کی صورت پسې راړو امتیازات د دې صورت دا صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په بیان د سالورو قاعدو چې په دې صورت کې سالور قاعده ذکر کړي دویم دا صورت ممتاز ده په بیان د آداب سباو و آداب ذکر کړي دریم دا صورت ممتاز دی په بیان د واقع د عائشه رضی الله تعالی عنها سالورم دا صورت ممتاز دی په بیان د مثال د اعمالو د مسلمان باندې الله نور السماوات والارض د مسلمان د اعمالو مثال ذکر کړي پینځم دا صورت ممتاز دی په بیان د اعمالو د منکرینو ان غیر منقاد باندې داوه د صورت بیان د قواعد او مبادی د پاره د دفع د فحشا هغه قواعد ذکر کړي او مبادی چې هغه سره په معاشره کې د فحشا دفع کیږي او بیايي په ختميږي خلاصه د صورت اول د صورت کې سالور قواعد ذکر کړي د پار د دفع د فحشا بیا مبادی سبا ذکر کړي بیا اصول د براءت د نیکانو بندګانو ذکر کړي که صحابه دي کوم المؤمنین دا یا نور دي شپږ اصول ذکر کړي اول سلور قواعد ذکر کوي د اصلاح د معاشره یو دا چې ظالم باندې برحم نه کې او دا ذکر کوي دوی میات کې الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منهما مئات جلا زناکار خزا او زناکار سړی وای هر یو د دینا سل کوړې سل دوری وای رحم به پنه کې ولا تاخذکم بهما رافتن فی دین الله اوننیوی تاسو لرا په دې دواړو باندې نرمي فی دین الله په جاری کولو د قانون د الله کې د الله قانون چې په دې باندې جاری کې هغه کې وسر نرمي مکوي مسله دار چې کم یو سړی زنا وکړه چې دې کله حوري عاقلی او بالغی عقل کار کوي او بالغی او حوري شادي شوده ني نو دل وصل کوړي ور کول شي د وصل کوړي بواله شي دا د سزا ده او کده حر نو غلامو نو 50 کوړي بدل ور کیږي او په د باندې برحم نو کوي ولا تاخذکم بما رافتن فی دین الله اوننی تاسو لرا په دی باد واړو باندې دا زناکار خزه او زناکار تړي باندې نرمي په جاری کولو د قانون د الله کې دا بنوای چې دا ظلم دی او زیاتې رې دی سره دا بنوای ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر او کله چې خزه او سړی داسی زناو کی او هغه شادي شودی عاقلانی بالغانی شادي شودي نو دا غي د پار رجم دې ਸੰسار ول دي نبی علیہ الصلات والسلام په يهودو باندې هم دا قانون جاری کړو سورته مائده کې دا غي واقع مونږ بیان کړی و چې يهودو کې یو سړی او خزه زنا کړی و نبی علیہ الصلات والسلام لبیارال اوګدا واقعا او نبی علیہ الصلات والسلام بیا وته وی چې تاسو په کتاب کې هم د دې حکم دی هغه یې غپټو خو بیا هغه الله ښکارا کو وکيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله دای سره تورات ته پاغه کې د الله قانون دی او قانون د الله دغه چې کم سړی زناو کړه او خزه زناو کړه شادي شو ددی نو هغه برجم کیږي نبی علیہ الصلات والسلام هغه باندې رجم قانون جاری کو او نبی علیہ الصلات والسلام وی یا الله انا اول من احیا امرک ز اول هغه څوک چې ستا دین او ستا هغه حکم هغه ما ژوندې کو بعدما اماتو پس دا هغه نه چې دی هغه مړ کړو ختم کړو ما ستا قانون ژوند دی کو د الله رب العزت حکمونه خلک کوئی ماتيږي خو د الله رب العزت حکم اصل کې دارې چې د الله رب العزت قانون په ځمکه باندې جاری نشي سړی موز نه کوي دام د الله حکم ماتولي سړی زکات نه ور کوي دام د الله حکم ماتي دلی خو چې کله یو سړی زنا وکړ او پاغه باندې رجم یا کوړې هغه په جاری نشو اندام د الله حکم دی غل غلا وکړه او داغه نه لاس کټ نشو اندام د الله حکم ماتولی دویم ذکر کوي چې ناکار سړی او خزا د ملګرو نه معلومیږي دا دوی میات کې دریم کې ذکر کوي ازانی لاین کې هو الا زانیتن او مشرکتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سوچ کوئ چې تاسو چا سره ملګرتیا کوئ علی رضی الله تعالی عنہ چې کله کوفه ته لړ نو درې ورځې هلته تیر کړې او بیا د کوفه خلکو ته تقریر وکاو ویا اهل الکوفه قد علمنا شرارکم من خيارکم و د کوفه والا خلکا موږ تاسو صحیح خلکو مو پیجندل او غلط خلکو مو پیجندل تاسو صحیح خلک او غلط خلک مونږ او پیجندل اغه ورته وی قالو کیف وما لك الا ثلاثه ایام تا مونږ کې بد او صحیح خلک څنګه او پیجندل تا خو صرف مونږ کې درې ورځې تیری کړې دي اغه ورته وی مونږ کې بد خلکومو او خ خلکومو فن زم خيارنا بخيارکم وشرارنا بشرارکم زمنګ سره چې کم خه خلک راغلی نو هغه خو مونږ پیجندل زمنګ خه خلک تاسو خو خلکو سره یو ځای شو او زمنګ بد خلک تاسو بد سره یو ځای شو نو چې زمنګ خه چا سره یو ځای شو مونږ ته پته ولګی دا چې دا په تاسو کې مخ دي چا سره دکان او اجره کې ناس ته پاسته و مونږ ته پته ولګی چې دا په تاسو کې مخ دي زمونږ بد چې چا سره یو ځای شو پتا سو کې هغه سره ناس تپاسته او مونږ ته پته ولګی چې دغه پتاس کوم بد دی بل اصل ذکر کوي چې بدنام یو لګولا نو اتیا دوری ولا ور کوي والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء آکسان چې بدنام لګی په پاک دامنو باندې او ګوان ورسره ني نو هغه لبا اتیا دوری هغه ورل ورکول شي چې بدنامه چابانیا سی ولا ګولا سالور گواهان به پیش کړي که گواهان پیش نکړل اغه لواتیا دوری بیا ور کول شي پینځم دا چې کله خزه سړی په خزه باندې تهمت لګاو او گواهان ور سره نونو هغه بلیان کوي تفصیل به راشي دا شپږم آیات کې ذکر کوي والذین یرمون ازواجهم چې په خزه باندې بدنام او لګولا چې ستا دا بچي زمانه نه دی یا نور سی ورته وي چې تا زنا کړی دا نو خاون به سلور گواهان پیش کړي که گواهان پیش نکړل بیا به قسمونه تفصیلی را روان دي نو دې ته ویل شلیان بیا الزام په عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې ذکر کړي یو لسم آیات کې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم آکا سان چرات لیو کلو پا دروغ سرا یو ڈال رستا سنا فاشی رضی اللہ تعالی عنہ باندې بدنام لګولې و د زنا تهمت په لګولې رستو براشي اول سمات کې ان شاء الله بیا اصول د صفای د صحابه ذکر کړي اول اصل ذکر کړي بیان پسیم خیره مطلب داره چې تاسو به په ځان باندې قیاس کړو صحابه عائشه رضی الله تعالی عنها باندې یا بل صحابي باندې بدنام ولګي په ځان باندې قیاس کا چې موږ دا څه کار نشو کولای نو هغه به څنګه وکي بل اصل ذکر کوي چې په ځان باندې بدنام نشي برداشت کولای په بل فائشه رضی الله تعالی عنها باندې څنګه بدنام بدنام برداشت کوي او دا هم دغه کې ذکر کوي تب وای چې دا یو لوی تهمت ته په صحابه باندې دا لوی تهمت ته او تبت انکار کې پینځم اصل چې په په پاک دامنو باندې چا الزام لګو دا ډیره لوی خبره ده او هو عند الله عظیم بیا ذکر کوي چې تاسو خو یې چې دا معمولی خبره ده او دا لوی خبره وا دارنګ شپږم اصل چې کوم جماعت کې په صحابه الزام لګي دا غي ملګری باندې ګرځي یا عزکم الله ان تعودوا لمثلی بیا دا کارونه کوي او د داسې خلکو ملګری نشي بیا و آداب ذکر کوي د پاره د د په فحشا چې کله په ملک او په کور کې په محله کې او په چم کې فحشا او بهایي ختمه نو دا و آداب د قران کریم برایچ کې په خپل کور کې بیراولې په ځان کې بیراولې په محله او په چم کې بیراولې په ملک کې بیراولې نو چې کله دا و آداب رالل نو بیا ملک بوم سمي محله بوم سمي کور بوم سمي او کله بوم سمي ټول ارث به سم شي او کدانی نو زناګان به عامي او بیايای به عامي څوک به پردای خزا پردای خزی تا او دارنګي پردای خزی تا هغه ته په خنه نظر بیان ګوري په بد نظر ورته ګوري چې کم ځای کې ویني نو د غلطه اراده ورته کوي اول ادب ذکر کوي د پاره د دفع د پاشا اول ادب دا چې پردي کور ته بنځي دا ذکر کوي پوښتم نمبر آیات کې ویشتم نمبر آیات کې یا ایو الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اول ادب و مومنانو مدن کیږي کورونو ته غیر بیوتکم چې تاسو کورونه ندي پردي کور ته بندن نه کیږي پردي کور ته بندن نه کیږي اوله چې کله دا ازادي شروع شي او پردي کور ته سړې دي دغه شانته نو په دې سر بیا یای راځي اوس خلک څه وایي وای دا خو زمونږ په دې یو محله کې مونږ سره واړل وشوي دي دا خو زمونږ چم گاوانو ا دې مونږ کر ماشوم لوي شوی دی مونږ کر به لبه کولې ادا زمونږ بچي دی نو هغه بیا پردي کور ته نیغ دغه شانتي ورزي د یو گاونډي د بل گاونډي نه پردني او سوې دا زمونږ به پردي دي وای خدای شته زمونږ نه پرده هم نشته نیغ زورا زیو بل کرا وای خپل کار کوي چې به پردي دي دا ستاسو دي دا ستا خور دا کستا مور دا کستا خورزه ده دا تاسو د اخر چې ته وای زما به پردي دي او دا زمونږ اکچام گاوان دی زمونږ دی یو بل نه پرده نشته نو اول قانون دا چې پردي کور ته بنځي چې پردي کور ته دی نو پرده بکې مخ کې ماشومو تا کربته او راتبه خو لیکن اوس لوی شوی دن تا کربن راځي چې ته ځوان شې ته به هم پردي کور ته نه ځي نو اول قانون دا چې پردي کور ته بنځي زما د سکول ملګری دی وای ځکه په یونیورسيټي کې خدای دواړه په یو ډیکس باندې باندې ناشتي کلاس پیلوي دا زما ګرل فرینډز ده نو هغه براشي ورکه رسیدا او مور ویراشي وي دا سوق دی بچي وای دا جی زما د سکول ملګری دی وای بخا ای به تاسو غب شپ لګوي او زه بچی دینو تاسو له چای پخه کوم نو بس هغه بیا غب شپ لګای نو او مور او پلار هغه یې افغان اسي الک او جنای غف شپ لګي یا ایو الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا و مؤمنانو مدن کیږي کورونو ته غیر بیوتکم بیر کورونو تاسو نه چې تا کور نه پر دې کور دین واغې ته بن وردن کیږي د صحابه او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالتل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه به اجازه تغستو البتل بیبیان و پرده وکړه البتل یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا و مؤمنانو مدن کی کورونو تا غیر بیوتکم چې ستا کور نه له حتا تستانی سو تر دې پورې چې اجازه والی نو دغه شانتی باندې ورزي اوس ټول هم دغه شانتی دي وای دا تاسو دا زما تر کور دی نو چې ته تر کور دی تر کارتل سناروا نه دي خو چې زین ر تر د لونو نه پرده کې د تر د لګور نه پرده کې په پو کارتل ناروا نه دي خو د پپو د لونو نه به هغه نه پرده کې د پپو د انګیندو نه دا غي نه پرده کې یو نیم پکې داسي دای وی خزمانه پرده او کړه ګورو به نو را به شي خزي ته وي ته هم ته پرده کې او زمانه پرده کړل او په لار کې را لمخ لرا لګورستا خور او مانه مخ پټ کو پکې دا خبري وای ته هم داغي خاون ته بغږ نه کین وای دا سم خبره ده کنه سړی به د سړو سره کینی او خزه به د خزو سره کینی نه یو نیم سړی داغه خوې د خزوي خوې د خزوي وای بس د دې کې ډیر خوشاله چې د خزو په مجلس کې ناس یا غب شپ لګی چونډای او بس کله ساو کله ساو ادا تانی او خنداګان به په کور کې جوړ کړي پردي کور کې بناسي نو پردي کور ته به اجازه تمزه کله چې دا پابندی ولګی دا پالکانو باندې پابندی ولګی دا چې پردي کور ته نزي نو شیطان به زنا ته وسوسه اچي چې وګوره دا لکه بتا کړه تر اته او دا زما د ماما زیوي کله چاکلیټونه راړه والا او کله ولا چنګمان راړه او کله ولا نکریزی راړه او کله ولا ګوتی اله او کله ولا بنگړی اله دا زماره ترجی او سشه منغو یو وینه ده او الحمدلله زمنګ لا تر اوسه پورې په یو بل باندې بد ګمان نه راغلی شیطان رستو بزوام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله سړی د زنانه سره یو ځای شو نو درې مور سره شیطانی دا بنه وای درې مور سره شیطانی دا زمنګ د تر ځامن دی او د ماما زامر تر ځامن دا خورونه نو الله رب العزت لار بند کړه وته وی چې ماما د لور نه پرده کې ماما کروانی غنځي تر کروانی غنځي پر د د پرده او کمی په ولګو چې به اجازه ته بنور دنه کې نو دا آزاد ازادي الکانو جنکای دغه شانتي او بل کرزي چې کله په دا پابندیو لګی دا چې پردي کور ته الکانو ته وی تاسو بنځي نو جنکو ته شیطان وسوسه واچولا چیرې دا خو خخ کولې آزاد ازادي وا او اوس خو دې تا کرن راځي نو اوس شیطان چې دی هغه وسوسه چې الکانو ته الکانو ته وسوسه واچولا چې ته په لار کې کینا او پردو جنکو ته ګوره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته وای چې نظرونه ښکته کوي نو نظرونه ښکته کوي په کور کې ټیوی راوړل پلار او لور ورته ناشتي خر او انګور ورته ناشتي رور او خور ورته ناشتي په شریک باندې ګوري او لیور ورسره هم پکې ناشتي هغه هم ناسي په شریک باندې ټیوي ګوري او هغه کې کله پکې یو فلم او کله پکې بل فلم دوره به حیا چې جنای به غړیږي او پلار لور به ورته ناشتي دا نه وای چې اخر زما د لور به سي خلور ما غ شانتي او لور دا نه وای چې دا پلار مې ناشته لکه حیا او کم شرم وکم دا رور مې ناشته رور دا نه وای چې دا خور مې ناشره رور بوله کې سټه راړي دی وی سي ار وای بدا ګوره رور ولا کې سټه راړي پلار ولا کیسټی راړي پرای ولا کیسټی راړي ماسی ته ایدا ګوره کیسټی بګوري دی وی سی آر او د سی ډی کیسټی دا بګوري او پی سی آر ته بناسي او اجي ته پکې وای ز خبرونه اورم اجي ته ته وایله کول ټی وی ګوري زه خو خبرونه اورم نو خبرونه چې ګوره نو خبرونه کې هغه خوم تا ته سوچ سړی خو پکې نه سړی خو پکې سره اولی او 2 منټو لور پکې جنای قبرونه کوي او چې قبرونه ختمي اخر کې پکې وخاندي ورته اجي ته ته چې زبا بیا راشه قبرونه لا نو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او خلق نه داس یورونو قل للمؤمنین او ای مؤمنانو سره تا یغضوا من ابصارهم چې نظرونه ښکته کوي ټي وی سي ار قتل په دې آیات باندې حرام دي یاره وای دا په کم ځای کې چې دا ټی وی قتل دا حرام دي د موس په بانه باندې تاریخ ری زبې کوي خبرونه اورم خبرونه مبرونه نشته ممدک کشه پکې ګوري او کرکټ پکې وای مونږ وای صرف کرکټ ګورو نور څه نه ګورو لبا ګورو میچ ګورو نو په کرکټ کې هغه جنکا چې تماشه تناستی او هغه سینې ښکاری پتونان ټول ښکاری او هغه ته بده ګوري زه پکې وای کرکټ ګورم د روم جنکا ډېر زیات خسته وي د روم جنکا خسته وي هغه دا مشوره وکړه چې موږ به دای ته جنکا راو باسو صحابه وتا نو چې جنکا راو باسو دای به د جنکو د حسن په تماشه باندې شي نو موږ به بس عمله پیو کوټه کو سترې به کو امیر ته چې په کاله پته ولګی دا چې کافر خدا مشوره کړی دا نو هغه خپل فوج را جمع کو او ته وی اسمعوا واتیو واوري او د الله خبر او منی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وی مؤمنانو ته وایا چې کته ګورئ برابر ګورئ برابر ګورئ جنگ وشو ملک فتح شو او بیا صحابه دی یو بل نه تپوس کوي چې دا ملک سوچتاو یو وای ما ته پته نشته بل وای ما ته پته نشته اوله مونږ ته وی امیر سه ویلو چې کته بګوري دوره د امیر د خبرې پابند پابندو نو فوج بداسي چې د امیر تابعدار وي فوج بداسي چې هغه به جنکو ته نه ګوري اوس فوج داسې دی اوس خو فوج فلمونه ګوري فوج والا فلمونه ګوري چې د نورو لپاره د سینما په 300 روپۍ ټیکټي دا غي د پاره په یو نیم سلی چې د نور د پاره په سلی دا غي د پاره په 50 دي ټول پوجان ته په کمره کې ټي وی ورته پروتي وی سي ار ورته پروتي د سيډي کې سټي ګوري راغي بس تعالی جهاد وکي نو مسلمانانو تعالی حکم کو چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنان ولکانو ته وای چې نظرونه خته کی پردو جنکو ته بنګوري دا چې کله وشو چې الکان جنکو ته نګوري نو بیا دریم ادب ورپسې ذکر کړي او هغه حکم جنکو ته دی بیا جنکای جنکو ته الله رب العزت حکم کوي ځکه جنای ته شیطان په ځړ کې وسوسه واچي چې یاره دا الف خطا ته نه ګوري او د خو کته کته ګوري نو تو ورته ګوره کنه دا وګوره سور خپل الک د سی سینې ډال کړي دا او سوره کولی سپلای چوری وګوره تر سونډي څنګه چوری اوله کو تم ځان مهین موسین کې ابره ته ګیره دواړ ورته وخره چې سر په ګلا کټه کې سم خپل ښکاری او چې ما ته ولا جنکای څنګه وګوري نو الله جنکو ته حکم راولېګو وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وایا مؤمنانو خذوتا چې پس کې د نظرونو خپلونه په پردوج پردو سړو ته باندې ګوري نو الکان جنکای الکانو ته ګوري نه پلارو کې دا چې رواني نو دکان ته بداسې غل غونته وګوري نظر به مخ دی خوا کی هغه چیل سورې په کېو پرې خو دی کنه نو هغه کې به دکان ته وګوري کالکان چر د جونګړه کې ناشتي بیٹک کې ناشتي نو دا به غل غونته ورته وګوري او په لار چې رواني مخ به کولاوي خو که خپل چې ته تریولي د ماماوري زر به مخ پټ کړي دا پلان کې د مخ پټ کا غل و بیا رواني نو الله جنکو ته وي وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن جنکو ته وایا چې کته ګیر خپل نظرونه نه پردو الکانو ته نګوري نو ټي وی سي ار کې سو کې الکان ني او جنکا وته دا ګوري او فلمونه فلمونه ته ګوري الکان پاغه کې صحیح کوي نو الکان په کې صحیح کوي نو سړی بیا مولوی سیب لور شي یاره وای د مینی تعویز را لوکا ولی کور کې را سرخه د گزاره نه کوي چې راشه مبس تاندې بد نیولې نه به تاسو سره گزاره وکي ته خوشاله شاباړي ټول ورځ مزدوري کې هغه لري ټیوی لګول را پکې مین موسین او پتلونونو والا او ټایګان والا ویني هغه بیا وای چې دا سپر اس قاچټ باندې خدای په خکړې ما مال خدای څخه خپل خاون په کار د پرې ټیوی کې چی دک شان را لپکا بیا په تعویذونو نه کیږي تا و تخپل راوړې او ټي وی دی ورته لګولې وی سي ار دی ورته لګولې فلمونه ګوري نه بیا تا تر وخت دی او چې مال داسې پکار دی دې ښا چټ باندې د سکوما قل للمؤمنات یغززنا شاپور شیخ به یو روایت وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یو صحابي رااله وې زما خاون ډیر نور ډیر خسړې خو ان یاش علی الکفر زه په هغه باندې د کفر د کار یریګم او کفر کار څه چې پردو جنہ کو ته وګوري او بیا هغه به وي چې کم سړی هغه پردو جنہ کو ته کوری نو دا مفزیل الکفر دی دغه سړی انجام به د کفری کما قضا چې هغه پردو الکانو ته ګوري دا مفزی کیږي د دې دا قتل کفر ته د دې انجام په کفر باندې نو الله جنکو ته وای وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمنانو جنکو ته وای چې پس کې د نظرونو نه یره وی ټي وی کې سړی خو مونږ وته نخ کارو کنه مونږ تخکاری مونږ وته نخ کارو څه چلې هغه خو مونږ نه ویني نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام په کور کې ناستو او دو بی بیانې وی دې کې یو صحابي راغې پستر ګو باندې معذورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی احتجبا تاسو دواړه ډډې ته شي دواړه ډډې ته شي هغه ورته وی ودا الله پیغمبر دغه لیدل نشي کوله دغه معذور له پسترګو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی افعام یاوانی انتما الستما تفسرانی کده وړوند او پسترګو باندې معذور لري نو لتا سومړندې تاسو ته دې نخ کاری سو نو مخ به پټه د سړی نه به مخ پټي اگر کاغه ړوند هم خو تی خو ویني کنه نو تد وته نه ډډې تکي بعضې په کې راړل وه بیا نظرات هغه وای مخ پټول نشته خزه وای مخ ته قتل دا ورله جایز دي د خزه مخ ته نو په خزه کې خدای یو مخي چغې ته قتل جایز شونو دا خو د چې مخ ته ولا ګوري په مخ باندې سړی خوخي نو مخ ته قتل وای دا جایز دي د بخاری حدیث ته حدیث د ایفک رستو براشي ان شاء الله تعالی زه به وام عائشه رضی الله تعالی عنها اوګه د حدیث بیانې خپل واقعې بیانې نو هغه فخم مرت وجهي ما خپل مخ پټ ک بل بل جلباب په صادر باندې مې مخ پټ کدا صحابینا نو معلومه دا شو چې د مخ پټول دا په اسلام کې شته دی او مخ هم دا د پردې دی او کوم چې فقهاو ذکر کړی دي چې مخ او لاسونه نوغه په موس کې ذکر یادې چې په موس کې به ټول ځان پټې صرف هغه کدا دې ځای را مړوند د لاسونه ښکاری او مخ کارین په موس کې دا خیر دی نور سر او دار سبا پټې نو وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن مؤمنان خو زه توای يغضضن من ابصارهن چې هغه پس کې د نظرونو خپلونه ټیوي د جنکو لپاره په دې آیات باندې قتل دا حرام دینارو دي نو اوس په کې دفتر او ته پکې دي او جنای ډوپټوي ډوپټنې څه سیلا غونټي په په یو غبانې چوری زوم وای دفتر ته زما او حکومت هم دا وای چې خځه دې سړی سره شانه بشانه کام کرینګي بس دای سر به یوځای په دفتر کې د شناختی کارت دفتر ته چوار شي یو خو به جنای نه است یو خو به سړی نه است د حکومت دا کوشش دی چې په هر دفتر کې خزه د تړي سره ولګولې دا وی خره په دې باندې دی خوشاله او یو بل ته ګوري را ګورین په دې باندې دی خوشاله جنکو ته ګورین په دې باندې دی خوشاله خپکیږي نه نو الله قانون راولېګو خزه ته وای چې سړو ته مګوري چې کله دا ومشو نو بیا شیطان راشي او جنکو ته وای چې ګوره دوره خپل دغه کړي غاړه کړي او دوره خپل کمیس ته کړي دا غو چاولې لیدو د دې څه مطلب شاخر دوپټه دې کړی دا دور خپل ګلونه دې پکړی دا خو چاونه لري او ځان لري دور خپل پنسي کړی په پنسو کې خرابونه کړی اوس په کې خرابونه کړی کنه دا خو چاونه لیدل په واده کې جنکای پتلونونه چې پتلونونه وګړيږي پکې پتلونونه چې یو پاغه کې غړي تانګه تانګه جامې هغه به چولی او پاغه کې غړي یو دا ډانسونه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رب کاسیات عاریات ډیر زله داسې جنکای به چې هغه به جامې چولی لیکن سره د جامونه باغه بربندي وي جامې به چولی خو سره د جامونه باغه بربندي اوله جامې به داسې چولی چې تانګي وي سینې به پکې ښکاری دا غې د خېټې پته او پاغې کې لګي دا غې د شاته یې یو مخې ته یې پته پاغې کې لګي رب کاسیات عاریات ډیر زله زنانه به چې جامې به چولی هغه به بربندي نو لستونی تر دې تر دې پوري تر دې تر دې مټي به ټول ښکاری او واده کې او خادای کې ار ار سار به یو یو جوړه بدلی او دا د دې لپاره چې خلکو یو پلان کوي خو اک یو جوړه هغه اول رزوم جوړه ونن درې مرز بیا اک جوړه چولې را د دې جوړ نور جوړی نشته په دې کې لګي دا ک یو جوړه ده ربکاسیات عاریات او پنسو کې خرپونه کړي او ترکونه به دې ذات به را رسولي ارته په کې ښکاری ارته په کې ښکاری نو دا په حقیقت کې بربندې دي ولې د کپړو د کپړو مقصد خداو چې په دې باندې ستا زینت پټ شي نو په هغه باندې خدای ځان ښکارا کړي او سر دور دور ای پی به کټ کړي دې ځای پر دې غوګونو طالبي وختي پټ کټ کړي مګر هسپتال ته تلیو په مخ کې موږ یو تر وغه نه جوړو په پوزیه به ماته وی وی الکه وی ته ناراضی دل د هسپتال کې بللا طالبان دی او ته ناراضی ما ته الکه هسپتال کې طالبان څه کوي وی تراشه د بیرته خو دې کې ډاکټرانه خزر ال کلپ کلپ کلپ کلپ ومه قتل دوره دوره وختي پری خدا وره دا طالب دا طالبي وختي پری خو دي دي دا طالبي وختي پری خو دي دغه طالبان دي نو دا قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن بل قانون د دې لپاره ذکر کړي ولا يبدين زينتهن او نه بخکار کوي زینت خپل خپل خاص بنه خګار کوي جنکول په کار داري چې خپل خاص بنه خګار کوي الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته بخایس کار کوي فکور کې خاون تبا خایس کار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ته تقریر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو جهاد کن حسن التبعل تاسو جهاد دار چې خاون ته ځان خسته کا د زنانو جهاد دار چې خاون ته ځان خسته کین وا خاون ته ځان خسته کی ا خاون ته ځان نه خسته کی سرخیه پودر به ردی لپاره غستی چې رتر د زوی میوادی د ماما د زوی میوادی نو غیله وزم نو چې څه سرخیان یا ټوله په ځان باندې پوری کی او په ځان باندې پوری کی په ځان باندې به لالیان او سا او سو ځان به خو بڼي اچ کور ته راشي د اسا جامې به چولی د غوجلې موګي او خاون ته بزان نخسته کی جهاد کنا حسن التبعل جهاد تاسو دار چې خاون ته بزان خسته کی په کور کې ځان خسته کا چې خاون دی وای چې خزه می سوره خسته دا ببل چاته نه ګوري پلار دی وای چې لور می سوره خسته الحمدلله رور دی وای چې زما خور سوره خسته ولا یبدین زینتهن او نه بخکار کوي زینت خپل الا ما ظهر منها مگر چې ښکارې د دینه خایس چې کم ښکارې هغه بخکار کوي چیل میل ښکاری نور څه ښکاری دغه دغه ظاهر دی او دې ته قتلم دا ناروا دي دا سړی لوم دانی دی پکار چې هغه د زنانه او چیلونو ته ګوري دا یو نیمی کنه چې په لار باندې ناشتي رجینا کو صادر ته ګوري پک جینا کولم دا پکار دی صادر د څه د پاره دا ورته پچیل باندې خولي خولي ګلونه وکي وای کړه چاره ته خیال لینې چوم خیال شي راته او هغه چیل بیا څنګه جوړ کړي چیل بیا دا جوړ کړي چې ټول ارته پکې ښکاری د سر ویختې پکې ښکاری ا کپڑے خو پکې ټول ښکاری اسره کپڑے چولی هغه ټول ارته پکې ښکاری نره صادری هغه ارته پکې ښکاری اسلام خان تتلم په صحابه کې باران شمازیګر نو سم تیز باران شو موږ دکانونو ته وردن نشو دا خزی دی وسو نو خزی دی یو شړاک شو اده دا نه را نه را صادر یې چولی دی نو د دې سړک د پاسه ولر دي اوس دکانونو ته هم نشي راته ذکر سړونه ډکتي ایره دا باران په ورن د پاشکال کې به چرګ باندې باران ونشي خیال می ورته چې دا غرواني وجاړ شي دک شانتی رواني وجاړ شي ما دا دک شانتی کوي او په خدای تعالی جنو د کنور دی ولید نو تک تور بشي ته وای چې دا څه شی دی خو دا سترګې ښکارا کړي صرف سترګې ښکارا کړي او په دې ځبانه دا راغره ساړو په شانتي به تیزه تیزه رواني تیزه تیزه رواني نو زنانه خو ډېر په حیا باندې رواني په حیا باندې رواني هغه صحابيات چې کله د پردي حکم راغې د پردي حکم راغې نبی عليه الصلاه والسلام ته نو صحابي راغی په لار کې اعلان وکړ زنانه وتا وې د پردي حکم راغله دي د پردي حکم راغله چې کومه زنانه په لار کې وي هغه د دیوال سره کیناستی او دیوال ته مخ کو وی موږ بر دې ځان ال زو چې موږ له چیلون راړی موږ په پرده کې کوړته زو دا الله رب العزت حکم راغله دي اوس څه شروع دي پیشنی برکه په کې راوته هغه ځان له نخری دي هغه خداغینه خو جزام دک شانته روانه نو خوي او پیشنی برکه چولې نو د زنانو صادر ته قتل داوم ناروا دي دان اسحاق ابن سوید ابن جوزی رحمت الله علیه په ضم الهوا کې ذکر کړي واتی ائمه سپلا عن اسحاق ابن سوید عن الله ابن زیاد قال دی وی لا تدبی بصر کر دا امراتن د خزي صادر ته مګوره چې غره روانه ده او تور له صادرونو ته چیلونو ته ولا ګوري فإن النظرة تجعل في القلب شهوة زکه د دې چیل ته قتل او د دې صادر ته قتل اپ زړه کې شاوت پیدا کوي هغه دوره شاوتی صادر یې چولی داسې پیشنی بورکې چولی چې هغه په زړه کې خامخا رسړي شاوت پیدا کوي نو د دې وجه نه کته قتل پکار دي نو زنانه او تعالی وی ولا یبدین زینتهن نو ښکار کوي زینت خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې دین ښکارای کې چیر میل د ښکار نو خیر دی نور مخ باندې ښکار کې مټي باندې ښکار کې سانګړي باندې ښکار کې پکور کې دی لیور دی هغه ته به نه ښکار کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شو ارایت الحم و یا رسول الله اے دا الله رسوله د لیور په باره کې تاسو خیال دی د لیور نه پردش دی او کنيشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الحم الموت لیور خو هغه مرګ دی لیور مرګ دی زنانه به د لیور نه داسې کلکه پرده کې یو ځان به پټي لکه د مرګ د مرګ نه چې سړی تخت یو ځان پټي هر سړی د مرګ نه تختی کنه تختی د لیوار نه بداسي دا وای خیر دی دا زمارون دار دی دا خور دی دا مې لیوار دی دا مې رور دی خور او رور نشته خور او رور هغه دي چې یو مور نه پیدایي بس دغه خور او رور دي نو جنکو لرا پکاري چې د لیوار نه کلکه پرده کوي کو نور سنی د لیوار سره د غب شپ نه لګي په یوازې کمره کې دي نه کینی د لیوار سره خوشي کور کې دي نه کینی لیوار لوم دا پکار دي چې لګا حیا کوي چروندار را هغه کور کې یو کمره کې ردې بلې ته دي هغه سره خوا کې کټ کې دي نه کینی هغه سره ډوډۍ ته دي نه کینی هغه سره د آزاد غب شپ ور سره نه لګي پکار مسله دا ده چې کله سړی واده او که خزله به جدا کور جوړي جدا کور به جوړي د خاون درونو نه بلاغه پردی د خاوند د ترونو نه به پردی د خاوند د تر د زامنو نه پردی د خاوند د ماما نه به پردی د ټولو نه پردی چې کله د خځې غیر محرمي دا غې نه به پردی نو کور بوله جدا جوړي که کور جدا نشي جوړول نو کمره خو بوله کم از کم جدای چې دا غي سامان په هغه کې پروتي هغه سر به دا غي اختیاري او چابيانه به دا غي سري اوس خو خزه اختیار نه وین کې ان ګور له اختیار نور کی وای صندوقونو ته تاله والی دی وای بو ته نه راغی خپل صندوقونه نه ستا پکې څه کار دی وای دا چې پلار کړی دی نو تاله وای کمرې ته وای بنا خو اخیان هم دک شانتی دی خو یو مسله خو نه ده کنه خو خو نه نو تعالی په کارداري چې ستان ګور رااله او ته هغه ته لور وای وای دا زما لور ده تو ورته لور وایا ولې ستا لور بر کرتل را وای زما لور بل کرتل را زما لور نشته ره زبا دې ته لور وام خو ان ګور لا پکارداري چې خواخې ته خواخې ته مور وای چې دا زما مور ده د خپل مور او پلار خدمت او زنشم کولې سر می پلار دی او خواخې می خواخې می چې دین هغه می مور ده زبر دې خدمت کوم نو شه دغه نروان شي بل خو په کې مسله لړه ولا یبدین زینتهن نه بخکار کوي د زینت خپل الا لبعولتهن مگر د پاره د خاوندان خپلو بره داوي ولا یضربن بخمرهن علی جیوبهن او راتاو دي کی هغه چیلونه خپل علاج یو بین نه پاړخونو باندې اړخونو باندې چیلونه غټ غټ صادره راتاوي کی درنې درنې صادره دي راتاو کی د ځان نه پیشنی بورکا بنتاوي نره صادر بنتاوي یا خود ځان لسم غټ چیلوالي کچیل نی نو دا عامه کوم ساده بورکا چې د غری ځان د پاره پیدا کی یاره وای په دې ملک د بورکو رواج نشته خبر ده چې د ناغه په بورکا کیږي خبر ده دا رواج براولې کنه دا خو صحابه په وخت کې رواج نو ورستو بیا پر دې رواج راغی ولا یضرب نبی خمر نار اتاو دي کی غټ غټ چیلونه علا جوب نه پاړخون خپل باندې او بنی اخوات نه یا خورینو تا او نساء نه یا د چم خزه دای ته زینت کارا کول شي د دین علاوه د نور ټولو نه پرده ده په دې آیات باندې د تر د زوی نه پرده ده په شریعت کې د ماما د زوی نه پرده ده د ماسی د زوی نه پرده ده د پپو د زوی نه پرده ده د پلار د تر د زامنو نه پرده ده یاره وای سوکو نکیږي نو ولې نکیږي ته کا وکنه بوډا خزه دا غینه خیر دې پرده مکه خدا نه چې تعالی کانو سره الکان به جنکو سره گاډو اپ واده کې خو بیاړو پرده ني واده کې خو ټول کنه سبي رونه خويندني نو رضای خو پکې شي شي وای دا خو مونږ ټول رونه خويندي واده کې بیا هم مجمع واله او مجمع را لکه الکان چې جنکای ځان لخوا خې په ودونو کې خوخې ودونه کې خوخی کنه خوخی او هغه ته ورور راشي چې نامه دلته کړي او بیا راشي زه بیره توخې ما نو مجمع والا او مجمع را کو ډپټه به وته پوګه باندې چولی نو دې به کله تامبو لګی نو د تامبو په باندې باندې بچینه کوته ګوري کله به ورګه دیګ راړو اکل وای ما داری چې مراړې او دا وای دوباره ریږي دي دوباره ریږي په ګیوګه په دغه باندې به ولاړی په دیوال باندې به د بل کور نه سر راخاره کړي مجمع بور کوي ځان لو پکې صحیح کول کوي د خدای نه یاره په کار در خدای نه زوامه چې په کور کې پاړدار اله پاړدا ته شل کال خپل کور ته مرزه بهر ګرځا ستا خزه ته بسوکونه ګوي خو چې په کور کې خوري پاړدار اوستا کنه او دا خو د وسړی چې خپل خزه بس دک شانجیار چا سره غب شپ لګی او د دې د په پروانی ولا یبدین زینت او نه نبخ کار کوي زینت خپل نو د دې کسانو نه پرده ده او نور چې د د دې کسانو نه پرده نشته جنکای د خپل زینت کار کول شي نور د ارچا نه پرده ده نو دا مسئله ذکر کولې چې پرده وکي د خزي د پردي سړي سره کې ناستل او داغه سره یو ځای کېدل دا ناروا دي اوس وګورئ زنانه د پردي سړي جنای وي هغه به د لیور سره زی د لیور سره هسپتال ته وزي او د لیور سره به یو ځای ته دی او بل ځای ته وزي جنکا لکان ګډوډ په سکولونو کې جنکا لکان ګډوډي کې ني پبلک سکولونو کې مولوی سه په کېلته افتتاح کړی وای دا غزا کې اوځای کې سنوم دې راکړي وای پبلک ها کوټه کې افتتاح کړی دا او پاغه کې چې دینو جنکای په کې استادان دي جنکای په کې استادان دي استادان ولا جنکای لګوري دي په یونیورسيټو کې وګوره په یونیورسيټو کې جنکای ولا کان ګډ وډی کړي او بیال ته کې یارانه دوستانه هغه جوړی کړي یارانی دوستانه هغه جوړی کړي او چې حالت څه کوي غب شپ بس لګي او ټول خیر خیریت ته وي جنک پس جنکو په سکول کې د بابوګانو سره غب شپ لګي خخ کوله د چپړاسیانو سره په کې غب شپ لګي خمازیدار دا پروا په کې اړشته نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ابن جوزی رحمت الله علیه خپل کتاب زم الهوا په دې کې احادیث ذکر کړي نورم صحیحینو کې بل احادیث دي بل احادیث دي داغه په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المرأه اذا خرجت استشرف الشیطان کله چې خزه د کور نوزي نو شیطان دا د خلکو په نظر کې خسته کی چې دا د کور نوزي نو شیطان د خلکو په نظر کې خسته کی وایو ګوره دار پلان کوي خزه روانه ده او ګوره ورته استشرفا شیطان شیطان دا د خلکو په نظر کې خسته کی نو د دې وکلب اسبه په سر دردي زما ډاکټر ته ما چې دا بلډ پريشر را لچی کی لګونته کی او زما پلان کی کار غم شوی یو ځل دعا وکړن بیا پکې سړي دا پاره جمعه باندې ورخوشي چاکار ولا خوان ور کوي او دا به ورزي خادای لوزان سره یو چجه جاهلیت الاولا الله وای چې د جاهلیت د زمانه په شان ته د کورونو نه بنوځي د کورونو نه بنوځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منع کړی دا او د جنکو د سکول نه د باندې زموږ استاد مستقیل کتاب په دی باندې لیکلی چې د جنکو سکول ویل ناروا دی ولی د جنکای هغه کې خو یو آزاد ازادي بل په دی وخت کې اوس انجیوز والا ولا پیسې ورکي هر جنای له 300 روپای او د غړو ډبا دا ولا ورکي او ټون والا سوې منګو ډیر کار او کسه کار دی جنکولم سکول جوړ کړه مدرسې وای چرته جوړ کړه المرأه اذا خرجت استشرفات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را ما احدث النساء اليوم لنهاهن عن الخروج عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ک نبی علیہ السلام اوس ژوند دی او دا جنکای خزه چې سکه دای لیدلې وي لنهاهن عن الخروج نو دای به د کورونو نه د وتلو نه منې کړې وي د نبی علیہ السلام لا دور وخت نو شوي عائشہ رضی الله تعالی عنها لا ژوند دی وای ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خزی لیدلې وی چې دای سګی لنهاهن عن الخروج دای به من کړي وی د وتلونه او حرم علیهن الخروج یا عائشہ دا سی ویلی دی رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دای باندې وتل مرا من کړي وی آرام کړي وی هغه زمانہ کې نو کده دې زمانه دا خزی لیدلې وی چې بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کول نو دا خوشاله خوشحالي ده خوشاله خوشحالي ده الله په کاته باندې وایزا او دا ټول خپل خپل ولی ده دا وای څوک ده دا زما د پلار او د تر د زوی او د لوسی کړوسه کیږي او د منکر راځي او د بدل تناسي او چا ولا پخه کوي د بوم ویره الګر دا ملما چا ولا پخه کوي بالا پته کیږي دا نه وای چې تاسو ډړې ته شهیدنه خو تاسو پرده ده او الکان جنکای په اخترونو کې غپې شپې او دا په ودونو کې غپې شپ ایو بل سره به لاسونه هم لا په بیاله ملاوي په اختر کې ولاسونه ملاوي جناب وته د اختر دی مبارک شه هغه په اخترونو کې ټول د زړه ارمانونه اورېږي د زړه ارمانونه اورېږي نبی عليه الصلاه والسلام او امامه بنت رفیقه رضی الله تعالی عنها وای چې زه د نبی علی السلام سره خال رالم او نور خزم وای منګه نه نبی علیہ السلام سره بیعت کو نبی علیہ السلام وی انی لا اصافح النساء زده جنا کو سره لاسونه نه ملاوم د ساړو سره د بیعت دا طریقه ده چې دا غي سره لاس ملاولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زه زده جنا کو سره او زده خود سره لاس نه ملاوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله سړی هغه د خدي سره یوازې شي په یوازې کوټه کې کی کینی نو دریم داغه شیطانی نورم په دې باندې ډیر زیات حدیث دي کوټه مون دور نشته دي نو مسله دار چې یو خو مسلمانانو ته دا درخواست چې په کورونو کې کلا کا پرده راولي خط تلواسه یو په دې باندې بخپل ولی نه پرې دي بعض په کې داو کی چې زب تر کربانه دي زما پلار کربانه دي زما درونه ور کلا کا پرده دې باور کرنا غم لبنه دي خاده لبنه دي دام نارواري دې سر رشتہ کټ کی وتوای زما رور کرزا خو زما روندار سر کې نه رور نه پرده کې حتی الوسه کوا بابا کرمیزا ماما کرمیزا جنکو سره کینا غم خاده لزا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي بتلا تر کرمیزا خو پرده بکې د تر زامن نوې پرده کې ولا یبدین زینتهن او نه بخکار کوي زینت زینت بنخکار کوي بل قانون ذکر کوي ورپسې ذکر کوي ولا یضرب نبی ارجلهن نبرا بغی خپل خپل علماء ما یخفین من زینتهن دیر پار شکار کی دی هغه چې پټو د دې زینت نه پلار باندې چروانه پانزیب دی چولی نه کړب کړب باندې کې زینت بنخ کار کې صرف پانزیب نه دی خزو تم خیالي چې په ډاټسن کې رواني نو څه چل به کړي دا ګوتې چې چولی کنن په دی باندې راچیل داسیونی چې ما د سرو زرو ګوتې چولی نو هغه به خلکو تخکار کوي دا خاون تخکار کوي کور کې ښکار کوي او چې په لار باندې دي شړنګ لري شړنګ شړنګ لري شړنګ دا پانځه به چولی په دې کې دا سندل هم راځي کړپ پکړپ کړپ پکړپ او دراز کله په کې را پریوزي مجموع ریجه ریجو مجموع سره یې هم په کې کله را پریوزي واده نه چي راځي هم تیر ورځي دا بنه کې ولای ولا یضرب نبی ارجل نخبه بن را بغي دا څه چپل ځان لواله چې راغې نه کړپاره نه خيږي په لار باندې غلام غوی شیخ ته فرمایل الله دې خصاتی وی په لار یو ورځ را روانو مسړک باندې کړپ کړپ کړپ کړپ کېدل وی زه زر د سړک اړخ ته شوم ما کټانګه را روانه را امه چوکه د شاته را پدری سکول جینه کار را روانه کړ پر کړ پکړ پر انډا ټانګې ځان نه جوړی کړی او بچې می تعلیم کوي یونیورسيټي کې می داخله کړی دا او بچې می چې کم دین سکول کې زما بچی تعلیم وکړه تعلیم دی الکان سکولونو ته جنکو ته خاتون لګي په دې لار چې دیو ګوره کنه په لار ورته شعرونه نه لیکلي چا په ګزان سره لیکلي جالبال چا په ګزان سره لیکلي دل جلې چا په کې لیکلي ده د پلانکی دی چوک او د ډنګری چوک دا ټول جنہ کوته لیکلي نو ستالور چې دین دا ښه خبره ده چې هغه دغه ته ګوري ما چې تعلیم نه کړی په سبا نه پوي ولا یضرب نبی ارجلین نه برا بغی خپل خپل علماء د دې لپاره چې پوه شي ما یو له علماء ما یخفین من زینتنا د دې لپاره چې ښکارا کړي ما یخفین من زینتنا چې پټې دی د زینت د دینه نو دا قانوني بیان کو دا قانوني بیان کو چې خپې په لار باندې نه را بغي د دې لپاره چې هغه زینت تاسو ښکار شي اوس بل قانون بیانوي بل قانون دا بیانوي چې په کور کې الک دی او جنای دا خرشته ولراله واده ورلوکا ها یو خدای چې سړی دی هغه بیمار دی د خدي حقوق نشي ادا کولی نو بیا ورلمکه واخیر دی او غم ته جنای د بیمار د بیا نه خو چې کله رشته ورله سیراله دانه چې هر چاله ورکوا رشته سیراله بیا بوله ورکه وان کې ول ایام منکم والصالحین من عبادکم نکاو کوي ال ایام منکم نا وعده کړو تاسو لپاره ایام جمع د ایم د کل ذکر لا انثى معه ار ذکر مذکر چې داغه سره خزنی او ار خزه چې داغه خاونی الله وی داغه د پاره نکاح کندې وی ورګه چې وګټی کنه چې وګټین ته بیا سره پاره پلاری ته ولا وکا او ته وای بچي واده مې درلو کو اوس ته پوه شو خزه دې پوه شو اوس ولا ګټه خه پتا باندې پړنې ما وان کې ول آیا ما منکم نکاح کینا وا د کړه لستا سنا نبی علیہ الصلات والسلام فرمای او دا کار د چا نه خرابېږي کار د ناواده کړو نه خرابېږي چې چا واده کړي هغه جس خو مزدوري کوي خزله هغه خزله مزدوري کوي هغه دي کیسو لانجو ته نیوزګار هغه نه سکول جنہ کوته ګوري او نه د مدرسې جنہ کوته ګوري خپل کار کوي او دا پلارو کې چې ناس انده اکثر لواندانی لواندانی کله یو جنایت او کله بل جنایت او چې رماته ودا جنکای څنګه وګوري جنکای وتا ته نه ګوري نو لواندانو لوادو کوي ځکه معاشره چې خرابيږي نو هغه د لواندانو نه خرابيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العذاب من اخوان الشیاطین لواندان دا د شیطانانو رونه دي اوله د شیطان وسره دی تر ډیره یارانه العذاب من اخوان الشیاطین لوندان دا د شیطانانو رونه دي شیطانان ورته وسوسه چې چلار کې ودرېګا جنکو ته ګورا او دې ځای به اوس د سکول جینا کار راځي ته ورته ګورا نو لوان لوان ډاکټر کور کې جنگونه هم کوي شیطانی ور سره کنه یو ادر علنه کې انځه کومه کله سو یو کله سو پلار کې جنکو ته ولاړی ته وی هغه ګوري وی سیاره هغه ګوري په جنگړو کې هغه ناشتي الکان سره هغه ناشتي یارانی هغه کې ته ولا وادو کا وختي ما سوتن بکور ته راځي یاره وی لکان ناراضی کوړته نن تا غسل کوړته راشي ته ولا وادو کنه چې راضی ال عذاب من اخوان الشیاطین لواندان چې دین د دوستان د شیطانانو دي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اشرارکم عذابکم لواندان په تاسو کې دا ډیر ناکاره خلک دي لوان لوادو کا اشرارکم عذابکم لواندان په تاسو کې دا ډیر ناکاره خلک دي معاشره چې خرابيږي د بیواده والا نه خرابيږي زګه اټي وی سیارونه جنکو سره یارانه مارانه دا لوندان کوي ته لوادو کیس بني بل حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي اشرار امتي عذابوا زما د امت شرارتيان او ناکار خلک چې هغه لوندان دي د دې وجه نه نبی عليه الصلاه والسلام هغه ترغیب ورکي نکاح طرف ته چې لوند درکړه لوند درکړه هغه یې نکاح کوي ال تمسر رزق بالنکاح نبی علیہ السلام وی چې رزق د ځان د پار په نکاح کې ولټاوه نکاح وکا من اراد ان یلقی الله طاهرا متطهرا فله یتزوج د چا چې دا خو یې تزوج الحرائر د چا چې دا خو غي چې زه دا زه د الله سره پاک صاحب ملاو شم نو هغه ځان لنی کاو کی او ځان لدی وادو کی نو بازی به زوړ وی کی د لا ماشوم دی ورګه چې تعلیم پوره کی او دوبه ته ولګم پیسې مې سه وګټي نو بیا به زه داغه د پاره وادو کوم فإنه اغذ الاغذ للبصر په نکاح باندې رسړی سترګې ډېرې ښې کاته کیږي چې سړی کله نکاح وکي بیا پردای جنایت نه ګوري واسن للفرج او ډېرې حفاظت کوونکې د فرج د پاره چې سړی واده وکړو بیا غر بلې خزې تر زنانه کوي پردای خزې تر زنانه کوي ومن لم یستطيع فعليه بالصوم د چا چې طاقت د دغني د نکانین و غد روجینی وی فإنه لو وجاون په دې سر بر د شاوت ختم شي دا ټکول دی د پاره شاوت به په دې سره ختم شي نو نکاح کول دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ترغیب ورکړي معاشره په دې باندې سمي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیہ السلام نه نبی علیہ السلام فرمایي ايما شاب تزوج فی حداثه سنی عج شیطانه کم ځوان چې هغه په الکوانه کې وادو کو الکوانه کې وادو کو عج شیطانو आवाज پورته کی داغه شیطان سو یا ویله اسما منی دینو کوم الک چې وادو کو په ځوانای کې نو شیطان چغه کی وای دو ایمان ر خپل دینی حفاظت کو بس اوس دې دنشم گمراه کوله ځکه دو وادو کو دارنګ نورم ډیر حدیث دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دالکانو پلارانو ته خطاب کوي پلار ته سوئی وای نبی علیہ السلام وای من ادرک له ولد وقد بلغ النکاح چا چې خپل بچی را لاندې کو څه مطلب پلار ژوند او زیه بالغ شو وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فاحدث یو سړی طاقت وو زی بالغ شو دول نکاح نکو او هغه سو ګناو کو فل اسم بینهما ګنا بر دې پلار او د زوی په مینس کې شریکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طرف ته ترغیب ورکړل وان کې هول ایام منکم نکاح کوي الایام منکم دانا وعده کړو نستاز لپاره نورم چې سورتی نور وای عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلیو علمو رجالکم سورۃ المائده ونساءکم سورۃ النور پلو الکان ته سورته مائده وای جنکو ته سورته نور وای پلوټ فکر وای دا مسلې مکوا دا مسلې خینری وای دا اوله پته وته لګي بیا کنه چې دا په ټول پارت په ما کې شته نو دا وای مو آیا د معاشره اصلاح چې راځي اصلاح نو د معاشره کې فساد چې هغه دوه خبرو نه ډیر زیات دی یو د زنا د وجنه قران کریم داغه ټوله لارې باندې پردي کور ته مزه پردای جنایت مګورا پردي الګ ته مګورا دارنګې ناواده کړو له ودونو کوي دا ټول کارونه کوي معاشره به سمشي نور په دې کې وګت تفصیل لې یو بل پلیتی دا چې معاشره پاغه سره پلیته دا وګنده دا چې هغه عمل د قوم لوط علیه الصلاۃ والسلام لوط علیه الصلاۃ والسلام داغه د قوم عمل لې چې نن سبا په معاشره کې دا ډیر زیات شوی دی او خلک دې ته جایز خو پرېږه بلکې ثواب وته وي چې دا خو ملګرتیا را او دوستانه را او یارانه را تعلقات دي تعلقات خو به جایز جایز دي او تعلقات په اسلام کې شته دي د دې پرد کې د قران کریم ډیر زیات آیاتونه لري په سونو باندې آیاتونه لري که یو سړی وای چې دا مسله مکوا نو آی باز د قران نه بیا لرکا او کته وای چې قران کې خدا سي نه ده نو قران خو متن دی داغي وضاحت په کول غواړي د خپل وخت سره به لګي د خپل قران دا د قیامت پوری کتاب دی په دې باندې اصلاح د هر معاشري کیږي چې معاشره کې کم مرز را پیدا شي دا غي اصلاح په دې باندې کیږي نو دا آیاتونه په دې باندې ډیر زیات دي احادیث په دې باندې ډیر زیاتی ردی په ناروا والی باندې د دې پیدایش څنګه وشو دا دا پیدا څنګه شو او د دې ابتدا څنګه وشو نو ابتدا باندې یو ښه کتاب زمنګ مفتی صاحب د باجوړ عبد الله د دا ترخو د باجوړ ایجنسای هلته کې مدرس ته هغه کتاب لیکل دی الله دې ول دې اجر ورکي په دې مسله باندې داسې کتاب نو لیکل چا مختصر دی خو لیکن ډیر جامع دی هغه په دې باندې لیکلی دی چې دا د دې د ابتدا څنګه وشو د قومي لود د عمل نو هغه وی روا خرج ابن عساکر عن ابن عباس قال انما كان بدا عمل قوم لوط ان ابلیس جاءهم في هيئه اجمل سبين رآه في اجمل سبين رآه الناس فدعاهم الى نفسه شیطان دا کار دی ایجاد کړو دا لکانو دی یارانو دوستانو شیطان دی او خستا خستا ګوټی الک په شکل باندې راغی ځان بڼول را بڼول او دی خلکو له دعوتو کوي راضی کنه ما سر دا کارو کوي فدعاهم الى نفسي فنكحوا ثم جسروا على ذلك دای دا غي شیطان سره بد پیری وکړه نو بیا دای په دغه باندې زړور شو په دې باندې زړور شو دا کارونه شروع کړل دا د هغه وخت نه دا عمل شروع شو نور د دې د ابتدا شروع کېدلو کې ډېر واقعیات علما ذکر کړي خو ما مختصر دا یو خبره پکې ذکر کړه دا عمل په فرانس او په جرمني کې وي دیار لسمه صدای کې دا راغلو او حکومت ال د کړه دې خلاف قانون نافذ کړو چې دا کار به څوک نه کوي کدا کار چاو کو نو هغه به موږ سزا ورکو خو په دیار لس په دیار لسمه صدای کې هغه بیا په دې کې ناکام شو او هغه قانون چې دنه هغه پاس نشو په جرمني هغه کې بیا جرمني ته بیا دا راغی او په جرمني کې د دې مشر شو ډاکټر ماګنوس پرشپ لیډ دا د دې مشرو او هغه دا تحریک چلول او چې د الکانو یارانې دوستانې د عام شي او یو بل سره دا غلط کارونه کوي او د د جرمني د اصلاحي جرګې مشرومو اسلام راوستا او خلکو له دې طرف ته کارونه ورکول دعوت ورل ورکول مغربي ممالک ته بیا دار راغی پاکستان افغانستان او هندستان ته بیا داراغه او دلته کې بیا دا خور شو په مختلفو طریقو باندې راغی د انګریزانو تر طرف نه اوس دا عمل چې څوکې دي کې غټ تفصیل خو زلاندې او سو خبرې کوم دا عمل چې څنګه لري په سو کې اسمه باندې لري ګرانو محترم اوریدونکو د مولانا مفرح شاه صاحب د سورتی نور دا 1 نمبر 61 چې په پایګیر کې په دوره تفسیر کې په 2007 کې شعر د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مارکر دکان